بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء صدق الله العظیم ورونو د قران کریم د دغه آیت دغه مختصره ټوټه چې ما د تاسو په حضور کې تلاوت کړه رب العالمین په دې آیت کې د کافرانو هغه اصلي اصلي مقصد بیانوي چې د دوی د جنگونه د دوی د مبارزې د دوی د خرچې او مصرفونه د دوی د لخرکشي د دوی د سیاسي اجتماعي اخلاقی فکری اقتصادي فعالیتونه د دې د څه لپاره په دې آیت کې الله مقصد بیانوي الله تعالی فرمای ودو کافران او منافقان دا غوره غني دې سره یې مینه ده ود په عربی کې مینه ته وایي محبت یې د لدی خبره سره یوازې رغبت نه مینه یې د ور سره ګوري مینه په خلک لیونی لیونی کنه یو شي سره چې مینه پیدا شوه هر څه بیا دغه په لار کې قرباني دی چا له چا سره مینه شي په غلاره کې به ارڅ پرې مور پلار کور زندگی شخصي ژوند ابرو عزت اطمینان هر څه پریږدي هر څه تیر شي وای مینه مې د ورسره او هر مشکل په غاړه واخلي دښمنی تکلیف مسافری بدنامی د مرګ خطر د بند خطر د ارڅ په غاړه واخلي د مینې لپاره د کافرانو هم همدغه سي مینه ده او څه سره مینه ده ود غره غني مینه ده د دې کافرانو د دې خبره سره لو تکفرون کتاسم کافر شي کما کفرو لکه څنګه چې دوی کافر شوي دي فتكونون سواء نو بیا به ټول یو شي د دوی مقصد دا ده چې مسلمانان داسې کافر کې لکه دوی چې کافر دي نو بیا به مسلمانان هم داسې لکه دوی چې دي اصلي مقصد یې څه شی شو د مسلمانانو کافر کول دا ټول فعالیتونه د دوی کې جنگونه دي که سوله ییز فعالیتونه دي که اجتماعي او اقتصادي فعالیتونه دي که تعلیمي فعالیتونه دي دا ټول دي د دې لپاره چې مسلمانان او د مسلمانانو نسلونه دا کافر کې له دین نه وباسي او ترڅو چې دا کار کړی نه دوی راضي کیږي هم نه په قرار کې نه هم نه لتانا او تتانا ورسه د تعالی امت نه څوک به راضي نشي اليهود ولا النصارى نه به يهودان در ناراضي شي او نه به نصرانيان در ناراضي شي نن ورځ په دنیا باندې د عالم کفر تمثيل چې څوک کوي هغه دغه دوه ډلې دي يهودان دي په سیاسي لحاظ اقتصادي لحاظ فوزي لحاظ په جهاني فیصلو کې د تصمیم ګیري په لحاظ همدا يهودان هم دغه عیسایان دي نصارا دي ولن ترضى هیڅ کله به راضي نشي د لن په باره کې ما تاسو ته پرون ویلي چې لن په عربی کې داسې یو ټکی ده چې درې معناوي دي یو معنی د نفي نه نه به راضي کیږي دویمه معنی یې څه شی و تاکید یعنی دا یو سسته خبره نه ده دا یو ټینګه یقیني سل فیصد خبره ده په دې کې د شک او د ګمان ځای نه ده پاتې سل فیصد کره خبره ده تاکید پکې ده او دریمه معنی پکې څه شی و تعبید ابدیوالی تلپاتیوالی دایمومت دایمي یعنی داسې نه ده چې دا اوس به درنه راضي نه ورسته به بیا راضي شي نه د تل د پاره به راضي نه یدم چې راضي نه نو په څه کې به را سره په جګړه کې به په جنگ کې به په مقابله هڅه کې به ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى تر کله پورې به نه وي راضي حتى تتبع ملتهم تر هغه پورې چې ته د دوی د ملت د تګلارې او د دوی د دین او د طریقې پیروي وکړي چې د دوی تګلاره د خپل کړه نو بیا به دوی درنه راضي شي چې راضي شو نو بیا به جنگ ودري بیا به سولې بیا به تاسو د سیاسي لکه دوی مګه د مخکینی آیت شرح ده فتكونون سواء نو بیا به دواړه سره برابر شي ګوري دا وینا د یو فرد یو شخص د یو انسان وینا نه ده دا د هغه ذات وینا ده چې منګه هم پیدا کړی دوی هم پیدا کړی دي په منګه هم خبر ده په دوی هم خبر ده د منګ په زړونو کې چې څه دي په هغه باندې هم پوده د دوی په زړونو کې چې څه دي په هغه باندې هم پوده چې څه تیر شوی دی په هغه باندې هم پوده او چې څه را روان دی په هغه باندې هم پوده علیم بذات الصدور ده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هغه ذات به نه پیږي چې هغه باریک بینه او آگاه ده په هر څه باندې نو دغه ذات دغه رب العالمین دغه اله دا فرمای ولن ترضى هیڅ کله په قطعي ډول د تل لپاره به راضي نه لتاسنه يهودان او نصرانيان حتى تتبع ملتهم تر دې چې ته د دوی د ملت پیروي وکړي چې کله د دوی ملت غوړه کړ د دوی په طریقه باندې روان شوي په عقیده کې د دوی په طریقه په فکر او نظر کې د دوی په طریقه په سیاست او نظام کې د دوی په طریقه په رسم او رواج او عادت کې د دوی په طریقه په فرهنګ او ادبیاتو کې د دوی په طریقه په پوځي او سیاسي او اقتصادي ائتلافونو کې د دوی سره شریک نو بیا به د ناراضي وي او که ترڅوم دا لار نه انتخاب کړي په خپل باندې ټینګ یاستئ د اسلام په لار ټینګ یاستئ نو بیا به دوی در ناراضي نه وي بیا به په جنگ کې یاستئ دوی به د تاسو په خلاف په جنگ کې وي او دا جنگ به یې داسې نه وي چې بس یو ورځ دوه به یو نور به بیا ختم وي یا به یو کال دوی یا به یو لس کال یا به یو پیړۍ وي نور به بیا نه وي نه د دې جنگ استمرار الله تعالی په بل آیت کې بیان کړی رب العالمین په بل آیت کې فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم همیشه به وي دا خلک چې له تاسو سره به قتال کوي جګړه به در سره کوي همیشه د لا یزالون معنا دا ده یعنی لا زوال وي همیشه به زایل کیږي بنه لمنځه بنه زی ختميږي بنه ولا یزالون همیشه به وي دا کافران یقاتلونکم تاسو سره به جګړه کوي او دا جګړه به وي د څه لپاره د دې لپاره حتا يردوکم عن دینکم تر دې به تاسو سره په جګړه یې واړوي تاسو د تاسو خپل دین نه یعنی مرتدم کی حتی يردوکم عن دینکم ان استطاعوا کچیر دوی دا کار وکولای شي نو په دې درې وړو آیتونو کې چې ګورو مقصد د کافرانو څه شی ده د مسلمان کافر کول د مسلمان کافر کول مسلمان له خپل عقیدې نه اړول مسلمان له خپل فکر نه اړول او بیا د خپل ځان غوندې کول یعنی بیا په خپل صف کې درول درې مرحلې دي ګوري ماته متوجي اوس اول دا چې کافران علایده دي مونږ علایده یو د مونږ بیل دین ده د مونږ پیغمبر ده مونږ د الله بندگان یو د مونږ ژوند مونږ مرګ د مونږ ارڅ دی الله دی پاره دی قل ان محیای و مماتی د هر څه دی الله دی پاره دی کم عبادت دي کم اعمال دي کم ژوند ده کم مرګ ده دم هر څه دی الله دی پاره دي او د دې هر څه د نفس او د هوا دی پاره دي د خوندونو د رنگونو دی پاره دي نو موږ بیل امت دوی بیل امت دي دا یو خبر یو مرحله دوی مرحله دا ده چې دغه خلک اوس غواړي چې د موږ په خلاف باندې جګړه کوي او دا جګړه یوازې د توپ او ټانک د بم او د باروت جګړه نه ده دا هم د تعلیم جګړه ده هم د کتاب له لارې جګړه ده هم د فرهنګ له لارې ده هم د تلویزیون له لارې ده هم د اخبار له لارې ده هم د مجلې له لارې ده هم د پوهنتون له لارې ده هم د سټلایټ له لارې ده هم د انټرنیټ له لارې ده هم د اقتصاد له لارې ده له هرې لارې ده او دا جګړه موقتی ده که دایمي ده دایمي ده دغه دایمي واله یې چا ویلی ده چې دا دایمي ده الله ویلی مونږ خو له ځانه نه جوړ کړی دی الله الفاظ دی الله وایي چې دا به دایمي وي ځکه د لا یزالون دا ټکی چې ده دا په دوام باندې دلالت کوي چې دا دایمي ده لا زواله به وي دا استمرار به پکې موجود وي تلپاتېوالی به پکې نسی موجود تسلسل به پکې موجود وي البته شکل به بدلیږي د دې جګړې نو جګړه د د منګه د لاندې کولو لپاره په دغه جګړه کې دوی خپل آمادګۍ نیسي دوی خپل څه چل کوي انډیواله دوی خپل آمادګۍ نیسي او موږ څه چل کوو باید آمادګي ونیسو که موږ ویده یو او دوی راته ویښي خو په ویخه باندې به دوی راشي موږ ورته ویدی راو به می سي لاسونه به مو تړي چې سره باندې غواړي هغه کوي موږ باید ویښ اوسو ذهنا فکرا عقلا استعدادا ویښ اوسو د جنگ د دویمه مرحله دویم ټکی دی بیا د دې جنگ نه ورسته هدف څه شي ده هدف یې دا دی چې دوی منګه د منګه ولسونه د منګ ځوانان د منګ امت د منګ دارایي د منګ استعدادونه د منګ وزارتونه د منګ فوزونه د منګ خزه د منګ پیغلې د منګ معادن د منګ هر څه واخلي په خپل صف کې ودرې د هر څه واخلي په خپل صف کې ودرې په خپل ګټه باندې استعمال فتكونون سواء نو بیا به تاسو دوی سره برابر شي دا د دوی مقصد دی اوس تاسو لګ لګ غونې د اسلامي نړۍ په وضعیت باندې لمه سره نظر په واچوي غور را سره وکړي نن ورځ مسلمانان په اسلامي مملکتونو کې فوجونه لري کې نه لري لري کنه لري دغه فوزونه ولاړ لمن سره دي کله دوی سره دي د دوی د وسلې ټانګونه بمونه تیارې ستراتیژي ډیسپلین اقتصاد هڅې جنگ د اسلام نه د دفاع په خاطر ده که د دوی نه د دفاع په خاطر او د اسلام په خلاف ده نن زمانه په د اسلامي ممالکو کې چې څومره دي د 50 اسلامي مملکتونه دا یو مملکت چې در معلوم دی چې پوز د اسلام خاطر بیرغ پورته کړی او د کفارو په خلاف جنگي نشته دا ولی ځکه دوی د موږ بچیان د موږ ورونه د منګه اولادونه د منګه د ټولنې خلک په داسې طریقه باندې او په هول تنظیم کړه ترتیب کړه تربیه کړه ډیزاین کړه چې د چا په صف کې ودرېږي د دوی په صف کې او ولار اوس د چا په صف کې دي د دوی په صف کې دي بل خو تر اوسه من او تاسو چې نن اسلامي ممالکو کې وګورو د اعلام او د میډیا او د مطبوعات په ډګر کې د مسلمانانو په مملکتونو کې رادیوګان نشته که نشته شته تلویزیونونه شته که نشته شته اخبارونه او مجلې شته که نشته ناولونه او مسلسلات او سیریزونه یا فلمونه دا شته که نشته د اطلاعات او کلچر وزارتونه شته که نشته فرهنګي ټولنه شته که نشته لو لوی مطبوعاتي بهیرونه شته که نشته د فلم جوړونې کمپنۍ شته که نشته خو دغه مفاهیم ورکې د منګه دي که د دوی دي د هر څه چې دوی خبروي د قران او د حدیث او د اسلام د عقیده مطابق دي کدا د غرب د خوخي شیان دي او د غرب را صادر شوی مفاهیم او عقاید او ادبیات دي چې په مسلمانه ټولنه باندې ورتپی په هر طریقه کې د سترګې لاري وي کې د غوګ لاري وي کې د خلې لاري وي کله هر لاري وي که د جنس له لارې وي دا مسلمانانو ته ور تلقینوي په مسلمانانو باندې د خپل فرهنګ تحمیلوي له هرې لارې نه نو نن موږ مطبوعاتي او میډیا وسایل لرو که نه لرو لرو خو په خدمت کې د چا دي د دوی په خدمت کې دي که د موږ په خدمت کې دي ښه دا چې د پوځونه هم د موږ د دوی په خدمت کې دي دا میډیا هم د موږ د دوی په خدمت کې ده تعلیم او تربیه ګوري موږ تاسو په اسلامي ممالک کې پانتونونه لرو کې نه لرو لرو مکتبونه لرو کې نه لرو معهدونه انسټیټیوټونه نور تعلیمي ادارې دا لرو کې نه لرو تحقیقاتي علمی مراکز لرو کې نه لرو لرو یې په دې کې لږ خلک دي کې ډېر په لسګونو دي کې په میلیونونو په لسګونو میلیونه خلک دي کنه خه دغه تعلیم او تربیه چې دوی په کم ډول باندې ډیزاین کړي او تقدیموي د دین د فارغان چې دي د څوک چې فارغيږي دا د الله خوته د دین خوته ورنږدې کیږي که کره کره ته نتختی لری کیږي د علم تقاضا خدا ده چې په یو چا کې علم پیدا شو هغه د خپل رب وپیژني د خپل دین مصالح دی وپیژني د خپل ولس ګټې دی وپیژني او بیا د هغې نه دفاع وکړي او د هغې د پرمختګ لپاره د مسلسل کار وکړي خو دغه فارغان چې فارغېږي دا بیا د دوی په لار ځي که د موږ په لار ځي د دوی په لار باندې ځي موږ او تاسو معادن اقتصاد صنعتونه سرزمین او زیرزمین طبيعي شتمنۍ دا لرو کې نه لرو دا لګ دي کې ډېر دي د دغه ډېروالي تقاضا ده دا وي چې موږ د غریب شو کده دولتمن شو تاسو که نقشې ته کتلې اروپאי مملکتونه لوی لوی دي که اسلامي مملکتونه لوی لوی دي مساحت په لحاظ د اروپا مملکتونه هلکه کلی داسې دي واړه واړه یو په بل کې نه نوتلي ځکه اروپا وړوکی بر اعظم دی او بشمیره مملکتونه ویل کی چې د منګه مملکتونه هم لوی دي او فصلونه هم دلته ډیر کیږي ځکه دلته یخني ډیر نه ده لکه د اروپا غوندي کال کې دوه درې څلور فصل کیږي ځمکه هم فصلونه هم ډیر کوي اوبم ډیر لرو غرونه هم ډیر لرو سندونه هم ډیر لرو زیر زمين معادن هم لرو تیل نفت هم لرو سره زر هم لرو وسپن هم لرو قسم قسم معدنونه لرو نتیجه خو باید دا وي چې دا هر څه د امت دی افرادو په ګټه استعمالیدل او نن موږ دولتمن وي نن موږ آسوده وي نن موږ غریبانان یو کاروپایان غریبانان دي ډیر دا د موږ معادن د موږ په ګټه ډیر استعمالیږي که دوی ته ور روان دي لغه خو تشي کشته راځي او لدی خو ډکی کشته زی او حاصل او پیسې چې که په لاس ورزي نو دا د یو څو خانانو یا د یو څو وزیرانو د یو څو پادشاهانو د یو څو سیاسي مشرانو جیبو ته لویږي که دا د ولس افرادو ته رسیږي مغه سیاسي خلکو ته رسیږي د ورځې په تیرېدو باندې د کال په تیرېدو باندې فقر زیاتیږي تنگدستی زیاتیږي مرزونه زیاتیږي مشکلات زیاتیږي دښمنۍ زیاتیږي بیکورۍ زیاتیږي په خپل مملکتونو کې موږ تاسو بیکورې یو کنه یو په لکونو خلک هم د خپل ورونو له لاسه یو واري به کور شي کنه شي بس دا کله دغه ولایت یا دغه قوم خلک په دې نور بس راپورته شي او دوی ټول لاړ شي په واخلي خزم بي عزت کی بچان ورو وجني پزمکه باندې خېټه واچي باغونه ورته اره کی وچی کی او ورشوګان ورته ونیسي د مالچر ځایونه باندې قبضه ولګي بس یو پوره ولس یو بس ته قوم د خپل بل مسلمان ورور د بل مسلمان قوم له لاسه به کور شي لاړ شي به چرته بل ځای کې اړولي په دشت کې به اړولي کمپونو کې بیا اړولي دا د چا له لاسه دا د خپل خلکو له لاسه کله د انګريزو د فرانسوي او د روسي له لاسه د خپل خلکو له دا ولی دا ولی دا څه داسې کیږي دا ځکه کیږي چې کافرانو د منګه ذهنونه را بدل کړي دي د منګه فکرونه یې را بدل کړي منګ نصابونه لرو تعلیم او تربیه لرو وزارتونه لرو مکتبونه پوهنتونونه لرو خو په دې نصابونو کې چې کوم ادبي او اخلاقی او دینی او سیاسی محتوا وړاندې کیږي دي لوستونکو ته هغه د منګه ده که د دوی ده د دوی ده همداسې ده کنه ده ښه نو چې وضعیت دغه څه ده معنا دا چې دوی په دغه جنگ کې چې لمنګ سره لري او هدف هم دا ده چې موږ د خپل ځان غوندي کی نو ته وای چې دوی کامیاب شوي دي تر ډیره حد کنه دي کامیاب شوي دي د منګ په لکونو په میلیونونو په لسګونو میلیونه ځوانان په خپل صفونو کې درولي کې نه درولي د منګ اقتصاد په خپل ګټه عیار کړي ده کې نه ده عیار کړي د منګ سیاسي نظامونه هغه چاته ورسپارلي چې د دوی لپاره کار کوي کې نه ورسپارلي د وطنونو د اسلامي وطنونو مخلص بچیان علما حافظان مخور منورین سیاسي مشران خیراندیش خلک دا آزاد ګرځي ولس تنظیمي کلاس تړلې وسترګې تړلې په زندانونو کې پراته دي دا یو جنگ دی ورونو په دې جنگ کې دوی هڅه کوي له هرې لارې نه چې موږ د خپل ځان غوندي کی درې مرحله وي درې موضوعګانې مې تاسو خدمت کار کړ موږ مسلمانان دوی کافر موږ باید علایده دوی باید علایده موږ باید غالب دوی باید مغلوب ځکه الله دې موږ سره د دین دې موږ بر حق ده الله دې موږ په حق کې فرمایلی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو به لوړ یاستئ عالی به یاستئ کچیر تاسو مؤمنان شئ یقیني مؤمنان یاستئ خو دلته اوس هرڅ سرچپه روان دي ځکه چې دلته معیارونه بدل شوي دي دلته ذهنونه بدل شوي دي دلته کفار خپل داسې جالونه غړولې دي داسې دامونه یې خې دي چې زمونږ یې ټول پکې رانیولي سیاست مداران پکې رانیولي ځوانان پکې رانیولي پیغلې پکې رانیولي خزي پکې رانیولي اقتصاددانان پکې رانیولي دي تاجران پکې رانیولې دي عسکر یې پکې رانیولې دي معلمان یې پکې رانیولې دي او کوشش کوي چې دا په خپل صف کې ودرئ حتی يردوکم عن دینکم تر دې به دا جګړه روانه وي ترڅو تاسو له خپل دین نه مرتد کی تر دې به دا جګړه روانه وي ترڅو چې تاسو د دوی ملت ومنئ حتی تتبع ملتهم تر دې دا جګړه روانه وي ترڅو چې تاسو د دوی غوندې شئ فتكونون سوا ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا نو ورونو اصلي خبره دا ده چې کافران له مسلمانانو سره په جګړه کې دي او دا جګړه دایمي در روانه ده په مختلفو شکلونو باندې خو کافران ماهر دي هغه د خپل جګړې ته داسې شکل او ډیزاین ورکوي داسې رنگ ورکوي ورته چې مسلمانان ور باندې پوه نشي چې دا جګړه ده اوس د منګو تاسو په میلیونونو ځوانان د دوی په طریقه باندې ګرځي د دوی په طریقه باندې فکر کوي د دوی په مفاهیم باندې غور کوي د دوی عقاید خپل کړي دي د دوی لپاره کار کوي د دوی لپاره ترجمانی کوي د دوی په پوزونه کې ولاړ دي د دوی لپاره تجسس کوي خو په عین وخت دا کار بیا یو ډول ترقی ګڼي دا موږ مترقی خلک یو د ژوند سوي ښه کوو څه چل کوو د ژوند سوي ښه کوو کور نه لرم ځان ته کور جوړوم راپور ورکوم دی یو چا یو څوک وژنم کافرانو باندې کور په بمباروم چې خپل سر ډالر واخلم زر ډالر مې شواخسته هغه 50000 روپۍ کیږي چې درې راپور مې څلور راپور مې پوره کړ 2 لک روپۍ کیږي زمکه په باندې کیږي دوه درې مې چې نور پوره کړ بیا کار په باندې کیږي کور په جوړي نو دې ته موږ ترقی وایو اقتصادي پرمختګ ورته وایو ذهنونه را بدل کړي نو په جګړه کې یو کافر هر اړخیز جګړې ته متوجه دی او منګه یوازې دې ته پام دی چې لدی خو په ورهکو لغه خو ته راهکو او یو څو دزم داسې وکړو چې به دې دینه چې هدف تعین کو به دې دینه چې د جنگ په تکتیک او تخنیک باندې پوي شو به د دینه چې د حرب یا د جګړې علم حاصل کو د جګړې علم حاصل کو عسکري علوم وایو به د دینه چې د خپل ولس علیا مصالح اسلامی مصالح تشخیص کو په نظر کې وساتو بس لدی خو په ورمنډه کول ته ټک ټک ټک یو څو ټکی وکاو بیرته راش همدغه نتیجه راوځي چې که د امان الله خان نه مخکې هم د موږ ولس د انګريز په خلاف جهاد وکاو لوی قرباني ورکړي نو په کار خدا و چې دغه قرباني او دغه جهادونو په نتیجه کې څه شي اسلامي حکومت راغلی وي کنه وي راغلی نتیجه کې څه راغلی د امان الله خان یو سیکولر نظام راغلی د امان الله خان داسې حکومت راغی چې د کابل په ښار کې په ځینو سرکونو باندې لوحې درولې وي او په هغه باندې دا دولتي فرمانونه لیکلي و چې په دې لار باندې پګړی ولا سړی نشي تیرېدی په دې لار باندې چادري والا خزه نشي تیرېدای امان الله خان چې کله د اروپا د ومیاشتنی سفر نه بیرته راستون شو په پغمان کې علما او د دولت مشران او د ولس مخور خلک راټول کړ او مخامخ علما او تویلي وای شماها ملاها بغیر از دوسها چیز دیگری نیستی تاسو دی غلام محمد غبار تاریخ افغانستان در مسیر تاریخ وګورئ بیا د امان الله خان د اصلاحات لړۍ د سلسله د پکې وګورئ په یو ورځ لیونای فرمان صادر کړي په خارونه کې څوک اوسېږي ټول بل یو مخې پتلون کې راوځي وې سبا ته خار یو عجیب لیونای تابلو وړاندې کوله کراچیوان به لیدل چې د ترافیک خولې به سره او درېشي به د مغه غوست ځکه چې په بازار کې پتلونونه خلاص شو بیا چې په لیلامه کې ارڅ پلاس ورتل هغه به غوستل جوالی به لیدل چې د جنرال خولې به سره و ځکه دای په لازمي کړو چې پکدار خولې باید په سره او خلق باید پتلونه واغوندي منګه د انګريز په خلاف باندې د جنگ د سنگر جګړه وګټله بیا د دفتر جګړه داسې وبایلله چې په خپل وطن کې هغه ملي مبارزین مجاهدین هغه څوک بندیان شو څوک وشړل شو څوک وتړل شو او په ځای باندې یو سیکولر بيدینه داسې حکومت راغی چې افغانستان ته د پردیو ایدئولوژي او د پردیو عقاید او د پردیو افکار د راوردېدلو دروازې خلاصې کړې کمونیزم د مغه وخت نه را شروع شو موږ د روسانو په مقابل کې لوی جهاد وکړ تر یو نیم میلیون پورې شهیدان هم ورکړ کله کله کور کور خار خار هم ولړځه دوران شو د وینو ویالې وبهېدې تر 15 میلیونو انسانان بې کور شو مهاجر شو نور وطنونو ته لاړل قاضیان علما مجاهدین انجنیران ډاکټران څارنوالان پوهان د پوهنتونونو محصلین باسواده قشر دان ټول په دې جګړه کې شریک وو او د اسلام لپاره د قربانۍ په نیت پوهنتون او فاکولته او درس او مدرسه او وظیفه دا ارڅ پرې خو د سنگرونو تر ووتل څوار لس کاله جهاد وشو په نتیجه کې په کار خدا چې اسلامي حکومت راغلی وي په داسې حکومت راغی چې هیڅ شي نه نه اسلامي و نه نشنلیست و نه کمونیست و نه اخواني و نه مجاهد و بس ګډوله و هر شی پکې و او نتیجه ثمره ولست څه وحشت دهشت پټکونه وجل تړل د قومونو جنگول د خلکو بې عزت کول د خارونو ورانول دا چا وکړه دا مخبل وکړه روسان خو تلی وکنه دا مول وکړه ځکه چې موږ ذهنونه بل چا عیار کړی دي د موږ د ځوانانو ذهنونه بل چا عیار کړی دي ما ستاسو ته مخکې خبره کوله چې شکمن وسیږئ په هر چا باندې په پټو سترګو چا پسې مه ځئ خلک به خارونه در باندې وران کړي خلک به ولسونه در باندې ووژني خلک به خپل انتقامونه در باندې واخلي خلک باندې داسې چا مقابل کې ودرې چې د شخصي عقده ورسره څو څو لغړیان به پردي ځمن پیدا کړي دغه ککرې به په دې لاره کې قربان کی دوی به د لوټو غونې کېدي په اوبو کې پخه به په باندې کېدي دوی به خواته وچ پوري وزي د لوټه کې بیا اوبو وړو که د لوټه مال ته خړی نشو بس داسې به استعمال کی شکمن وسی د هر چا خبرې د هر چا اقدام ته د شک په نظر ګوري ورته د دلیل پښتنه ته کوي چرته دا کار وکه ولی دلیل راته وایه هغه دلیل راته وایه چې زه الله تعالی نه په اخلاص شمه چې الله راته وایي چې دا ولې کار کړی زه تم چې الله خو د تا فرمانو دا ته د رسول فرمانو د تا د دین روحیه او تقاضا دغه شی ودا مې وکړه چې د الله د محاسبې نه په باندې خلاص شي هغه دلیل ورنه وغواړي په نورو دلایلو په نشنلیستي دلایلو په قومي دلایلو په سیاسي دلایلو په مصالح او په دې باندې د چا سره مقانې کیږي دا د لوټو غونې استعمالي جنگ دی روان په دې جنگ کې اصلي هدف دی د مسلمانانو کافر کول وسایل دي متعدد او مختلف نمونه ور باندې داسې نمونه یې خېدي چې عام خلک ور باندې نه پیږي د غرب یا په مجموع کې د کافرانو د منګل له دوو شیانو سره ډیره سخت دښمنی ده دا دوه شیان په من کې نشي زغملای هغه دوه شیان کوم یو راکه ځوانان نشي زغملای او یو راکه ایمان نشي زغملای ځوانان او ایمان دا راکه نشي زغملای یا په بل عبارت دا نشي زغملای چې د موږ په ځوانانو کې د ایمان پاتې شي په ځوانانو کې دی ایمان پاتې شي ځکه دا دوه دومره لوی دولتونه دي دا دوه دومره لوی قوتونه دي چې د تاریخ مسیر بدلوي زه تاسو ته فقط څو مثالونه درته وایم د اسلام دا لوی د فتوحات او تاریخ چه دی څومره لوی د فتوحات او تاریخ که د وړو وړو او د کمزورو او د ګوتو په شمیر د یو څو کسانو مسلمانانو تاریخ د په مکه او په مدینه کې د لوی کفري شرکی عربي جزیره په خلاف باندې نو چې ګوره مسلمانان دي شمیر په لحاظ لګ دي او د وسایلو په لحاظ کمزوري دي خو غلبه د چا په نصیب شوې ده د مسلمانانو ولی ځکه دوی دي وسلې په زور نه جنگیدل د څه شي په زور جنگیدل د ایمان په زور د قرباني میدان ته دوی په وسلې باندې د اعتماد په نتیجه کې نه راوتل د قرباني میدان ته دوی د شمیر او د لخرو د زیاتوالي په نتیجه کې نه راوتل بلکې دوی به د خپل ځان سره محاسبه کوله چې د ایمان ایمان څومره ده بس د خپل ایمان باندې د اعتماد په خاطر او دای په قطعي ډول په ذهن کې نه و چې زه په تاوان کې راشم بلکې ویل به که شهید شمه هم کامیاب یم چې غیشه به راغې د کافر په زیګر به مخه مخ ولګېده اخوا به تی اوته چې هغه چیغه به پورته کوله نو هغه به دا وه چې ویل به فزت ورب الكعبه د کعبه پر رب مې د قسم چې کامیاب شوم غشه به راغی په زیګر به ولګید زړه به سورای ک د شانه به ووته وینه به تی فواره وهله خو چې هغه چیغه به کوله نو دا به نه ویل چې وای وای مړ شوم بیا به ویل فزت ورب الكعبه د کعبه پر رب مې د قسم چې کامیاب شوم پرچه مې حل کړه بس چې هغه څه شي رانه مطلوب هغه مې وکړه کامیابی غنل پکې دغه کامیابی د د کم شعور او د کم احساس په نتیجه کې پیژندلې و د ایمان او د ایمانی شعور په نتیجه کې او که ژوندۍ بیرته راغی نو هم به کامیاب هم فتح کامیابی غنل هم شهادت کامیابی غنل هم زخمی کېدل کامیابی غنل هم اسارت کامیابی غنل د ګوتو په شمیر څو کسان هغه غلامان بیچارهګان د بل چا په واک صهیب بلال او دې ته ورته خباب بن الارت رضی الله عنه نور صحابه کرام تښتیدلی شړل شوی رټل شوی ل خپل کورنۍ نه وستل شوی بے فوزه بے اقتصاد بے وسلې خو د ایمان په قوت باندې مالامال خلک جزیره عرب فتح کړ بیا تاسو وایب تاریخ تاسو ټول محصلین او شاګردان او طالبانو ملایان او باسواده خلک یاست تاریخ باندې خو بدون پیږي تاسو وګورئ په جزیره العرب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جزیره العرب یا عربي خاورې مخکې نه حکومت درلوده نه پوز درلوده نه نظام درلوده نه وزارت درلوده نه حربي فوزي تجربه درلوده نه د امپراتورۍ سره جنگیدلی و نه په خپل منځو کې سره یو پاتې شوی و د قبایلو ملوک الطوایفي ژوند و د هر چا یو ملک به یو څو به کورنۍ وي او دشت کې یو خړ په غاړه به چیرته اړولي او چینې نه به وبس کړي خپل وخان او رمې به څرول بس دای زندگی و خو چې کله د دوی جګړه راغله د ایران سره د فارس سره د فارس نظام او حکومت تر هغه وخت پورې زر کاله مسلسل داسې قوي پاچاهي کړې و چې د روم پاچاهي ور باندې خاده شوې نه و ټول اروپا ور باندې خاده شوې نه و ادیبان درلودل شاعران درلودل امپراتوري درلودل پوزونه درلودل علم درلودل پوهه درلودل فرهنګ درلودل وزارتونه درلودل تر ارمنستان او د روسیې تر سرحدونو پورې پادشاهي و په یمن باندې د دوی پادشاهي و په عراق باندې د دوی پادشاهي و په نننی ایران باندې د دوی پادشاهي و کله کله به د اوسنۍ ترکیه چې په هغه وخت کې به شرقي روم ورته ویل په دې به ورننه وتل یو لوی امپراتوري درلودله خو چې کله دغه ځوانان د دې ګوتو په شمیر خلک دا ورغلل نو سړی ورولېږه نماینده ربعی بن عامر رضی الله عنه د جنگ په دوران کې هغه ته سړی راولېږي چې تاسو څه غواړئ ربعی بن عامر رضی الله عنه ورغی د فارسیانو مشر ته پوښتنه کوي تاسو څوک یاست څه غواړئ د دا نور ته چې مونږه د مزکه درنه نیسو د دا نور ته وایي چې مونږه د تاسو په اقتصاد باندې خپل تسلط قائمو د تاسو پوزونه نړو تاسو خپل رعایت ګرځو موږ د تاسو باداران او تاسو خپل غلامان جوړو دا خبره نه ورته کوي دا ورته وایي موږ داسې یو قوم الله را وستلیو لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله من یو قوم یو الله را وستلی یو را لګلی د دې لپاره چې دا بندگان د بندگانو له بندګۍ نه وباسو دی الله بندګۍ ته مخ ومن جور الاديان الى عدل الاسلام د نور دینونو له ظلم نه د اسلام عدل ته راوباسو او ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره او د دنیا له دغه تنگ ژوند نه د دنیا او د آخرت آزاد پراخ ژوند ته راو باسو په زړونو کې ایمان د ایمان پیغام له ځان سره وړو نو دغه لګو خلکو چې د شمیر په لحاظ هم لګو د وسایلو په لحاظ هم لګو د مساحت او د جغرافیې په لحاظ باندې هم لګو هم دغه خلکو چې د ځوانان وو رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابان او د هغه ځامن د اسلام تابعین دغه لګو خلکو فارس ته ماتي ورکړه کې ورنکړه د فارس په لسګونو زره په سلګونو زره لخرو ته ماتي ورکړه کې ورنکړه وسایل د دوی زیاتو کې د غوي زیاتو پچای د هغه لوی وکړه د دوی لوی وکړه پوزي تجربه غوي ډیره درلوده که دوی ډیره درلوده اسونه او پوزیان او وسلې دا هغه سره ډیرو کله دوی سره ډیرو هغه په خپل وطن کې و دوی ورته مسافر و او که دوی په خپل وطن کې و هغه ورته مسافر و مسلمانان مسافر به وطن او هغه په خپل کلی ولس او باغ او باغچه او لاري او ګدر او غره او سنگر او کور او دفتر کې و چې څوک مستقر یا غبه قوي که څوک مسافر یا غبه قوي چې څوک مستقر یا غبه قوي خو فاتح څوک شو او مفتوح او مغلوب څوک شو مسلمانان فاتح شو او کافران مغلوب شو دا په کوم قوت باندې د ایمان په قوت مسلمانانو کې د ایمان قوت ځوانان ور سره ډیر وککرې ور سره ارزانه وي د الله په لار کې د خپل ککرې سبه نه غوښته دا ور سره ارزانه وي او ایمان په زړونو کې څپې وهلې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره دوی روانول او سفر به ډیر وګد و اسونه او خان به نه و چې دا ټول ور باندې سپاره کی نو چا یو برخه خلک به سپاره کړ روان به کړ دا نور خلکو به بیا شاته جړلې جړلې به چې موږ ولې نه بیاي در سره ماشومان به چې عمرونه به لا کشران و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براغله وی چې ما در سره جنگ ته بوز رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل وی ته وړکای تا نه بیایم جهاد ته تا نه بیایم جنگ ته نه بیایم د ورته ویل وی زه وړکای نه یم هغه فلانه ګوره هغه لک لمانه کمزور ده هغه بیا یو معنی بیا دی هغه لک قد لګو چتو او په غیږه را سره واچو کوم درته راڅ نم لاو بیا مام بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لوی لخر په مخ کې هغه لک راوغخت دواړه په غیږه سره واچول پرې دې د دې ارمان هم پوره شي دواړه سره په غیږه واچول هغه چې په سره لخر کې ولاړ او قد قامت لګجیګو هغه را چپک چې را چپک وې زنه تم لاړ شي دونه زروري یو صحابي ده هغه د خپل د وړکوالي د ژوند قصه کوي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ خلک تیارول خبره به ورته کول او د جنگ لپاره به آماده کول وې زه به د اول صفونه کې نه درېدم اسې نه چې پامې شي را باندې چې قد می ټیټ د بوب منځي به به شاته لره لره ځاینې کې به داسې د ګوتو په څوکو ودرېدم چې د خلکو سره جګ ښکارا شمه قد می ورته لوړ ښکارا شو دا راته ونه وي چې ته پاتې شوړه کوي دوی په زړونو کې ایمان و غرب نه غواړي نن چې د موږ د ځوانانو په زړونو کې ایمان پاتې شي باید ځوانان د موږ بیلاری کی له هر لارې نه چې بیلاری کوي د بیلاری کول وسایل لګروسته درته وایم ایمان د موږ په ځوانانو کې نه پریږدي ځوانان دی وی خو بی ایمانه یا ایمان دی وی بی ځوانانو ایمان دی په کتابونو کې ایمان دی په قران او په حدیث کې دی ځوانان دی نه لري ځوانان دی په بل رواني ځوانان دی بی ایمانه او دا چې دا دواړه دی راجم شي دا نشي زغملای هغه دی کوم شاعر شعر ده وی کوم ځوانانو کې بیا روح د محمد ورپوکل فضا به بیا د مدینه د تور شرنګ نیسی که په دې ځوانانو کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه د صحابه کرامو روح ورپوشي بیا به د مدینه د تورو شرنګ په ټوله دنیا کې خور وي بل مثال ته راځي د روم دولت د شرقي روم د نن سبا ترکیه ده او تر شا بیا ټول اروپا ولاړه ټول مسیحي اروپا تر شا ولاړه د بیزانس دولت یا د بیزنطي دولت یا د قسطنطینیه دولت لوی دولت لوی امپراتوري زر کال د فارسیانو په خلاف جنگیدل وو جنگي تجربه درلوده فوزونه درلودل کشته درلودلې وسایل درلودل په لکونو کاریګر د دولت خلک درلودل خو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابانو او دغه نورسه دغه تابعینو او بیا ورسته محمد الفاتح په وخت کې مسلمانانو دغه په خلاف باندې جګړه شروع کړه دا جګړه واقعا د ایمان او د کفر جګړه وه ځکه هغه هم د سمندر له لارې نه لارې بندې کړې وي هم د وچ له لارې نه لارې بندې کړې وي هم پوزونه او وسلې ډېرې تیار کړې وي او مسلمانان مسافر هم ول بل ځای مرته راغلي وو خو بیا هم چې کله جګړه شو او دا جګړه داسې نه و چې یو اسانه جګړه و په غرونو باندې کشتیګانې ورپورته کړې په کیسه به خبر شوی یاست تاسو تاریخ کې به لیدلی د سمندر له لارې مسلمانانو غوښتل چې د دوی مرکز ته ځان ورسي الته دوی په سمندر کې په تنګي کې زنجیرونه واچول چې مسلمانانو کشته براغله زنجیر به پورته کې کشته به بند شو به بل ارخوانه ووشتل او به سوزولې کشته مسلمانانو د شال خوانه لري په یو شپه کې په غرونو باندې کشتیګان راواړولې ونی به وهلې دغه نه به تختې ورته جوړولې د تختې به غړولې او په دې باندې مې د کشتۍ ټیل وهلې تر څو چې په غرونو باندې د بل اړخ ته راکته کړې او د هغه خوانه په کشتۍ کې ورته راغلل چې کافرانو خپل آمادګي نه ونیولې نو د روم دولت د ایمان د قوت په مقابل کې ماته وخوړه ترغه ورسته وګورئ لوی لوی دولتونه لکه د برتانیا دولت تر دومره اندازې پورې پراخه شوی و چې د دوی په امپراتورۍ کې بل مر نه ډوبېده کبه په یو ځای کې ماقام شو په بل ځای کې بیا سهار شوی و کبه په بل ځای کې سهار شو په بل ځای کې بیا ماقام شوی و خامخا به د دوی په امپراتورۍ کې په یو ځای کې لمر ولاړ و خو چې کله همدغه مسلمان ولسونه همدغه ځوانان په افریقای اسلامي مملکتونو کې په هند کې په افغانستان کې په عربي مملکتونو کې دا په راپورته شول او قرباني وشوي د ایمان په دولت د ایمان په قوت باندې خلک میدان ته راووتل د انګريزانو تسلط د انګريزانو امپراتوري د ماته شو کې د وسایلو په لحاظ باندې وسنجي په تاریخ کې د ارڅ لیکل شوی دی د مسلمانانو وسایل بیخي د نشت برابر وو هغه خو لا یو د تاریخ خبره ده د خپل مشاهده خبره وګوري د خپل د سترګو د لیدلو حالت وګوري روسان او شوروي اتحاد دومره لوی مملکت و چې د مساحت په لحاظ باندې په دنیا کې تر هغه لوی بل نه و بلکې لا اوس هم نشته روسیه دومره لوی ده او بیا د اوسنۍ روسیا د خلا پکې او د مرکز او اوکراین هم په هغه وخت کې ورسره و سپینه روسیا هم ورسره و تاجکستان ازبکستان قرغیزستان قزاقستان ارمنستان آذربایجان چچنستان تتارستان انګوشتیا د بالتیک جمهوریتونه دا ټول ورسره و حتی د شرقي اروپا یوګوسلاویا او د چکسلواکیا او د شرقي آلمان دا ټول ورسره په لکونو راغلل پوزونه ټانکونه تیارې په یو ځل به په سلګونو تیارې پورته کېدلې د بمبارونو لپاره په یو ځل باندې په سلګونو تیارې په یو ځل به چې تیارې د بمبار لپاره راتلې سلويخ تیارې ډیر تیارې 50 تیارې دا په یو ځل په هوا کې ګرځېدل په فضا کې دا ما په خپل سترګو باندې د زازې په جنگ کې لیدلې سلويخ تیارې ډیر تیارې 50 طیارې دا په یو وخت کې په فضا کې ګرځېدلې روسانو ماته وخوړه د موږ ولس په مقابل کې څه شي درلود بس وګوره وسله به درلودله چې د دښمن له پنجو به را خلاصه کړي و یا به عمر ناچیزه وسله درلودله چې ته په بازار کې اخیسته و یا به عمر وسله درلودله که به غربي هوادونه هم ورته را لګلې و په دې خاطر نه چې دوی د الله د لارې مجاهدین په دې خاطر چې دوی د روسانو سره دښمني درلوده او غوښتل د افغانانو په مټو باندې روسان مات کړي ګوري د ایمان لوی جګړه و د ایمان لوی قوت و شوروي اتحاد یو موټی افغانانو د بې وسلې افغانانو په مقابل کې ماتې وخوړه دا اوس وګوري د امریکا دا جګړه روانه ده ټول اروپا د ځان سره ملګری کړي بلکې ټول دنیا د ځان سره ملګری کړي انتهایی پرمختللې ټکنالوژي دوی کړي باري روان ټول دنیا د ځان سره ملګری کړي و په مقابل کې څوک بس یو څو بیچارهګان فدایان یو څو بیچارهګان مسکینان زاړه زنګ وهلي کلشن کوفونه د خپل اډوکو د خپل وینو د خپل غوخو په زور باندې او د ایمان په زور باندې ټنګونو ته قرارګاو ته د دښمن زړه ته ځان ورور سو ځان په ټوټه ټوټه ک خدای ورخو دله چې د ارش چې کوم د ایمان په قوت باندې کوم نو ورونو غرب او کافران په موږ او تاسو کې د ایمان قوت نشي زغملای د ایمان قوت راکې نه پریدي هغه چې په هر طریقه باندې باید د ځوانانو لزړنه ایمان ووزي ایمان د اصلا وجود نه لري کله بس کتابونه کې دی چرته المارو کې به بند وي ځوانان به منګه تنظیمو منګ به ګډو منګ به روانو منګ به استعمالو منګ به ورته نظریه جوړو منګ به ورته برنامه جوړو منګ به ورته ترتیب جوړو منګ به ورته فوز جوړو منګ به ورته مؤسسې جوړو د منګ په لار باندې روان وي چې د اسلام په ګټه رانه کار ونه کوي ځوانان دي بې ایمان وي او ایمان دي بې ځوانان وي د دې دوه شیانو سره د دوی سخت دښمنی ده خو په دې دښمنۍ کې دوی ډیر ماهر او مکار خلک دي دا دښمنی په داسې طریقه باندې روانه کړې ده چې مسلمانان په دې نه پیږي چې دوی لمن سره دښمنی کوي وای مؤسسه راته جوړي مکتب راته جوړي پوهنتون راته جوړي رادیو جوړي راته فلم جوړي راته ملي اردو جوړي دا د کوم ملت اردو ده چې د خپل ملت په خلاف سبا او بیګا لګیا د جنگي د ملي اردو خو معنا دا ده چې د دغه ملت د ساتنې لپاره د پردیو په مقابل کې وجنګيږي د مسجد او د محراب د ساتنې لپاره د مولا او د کتاب د ساتنې لپاره د کونډ او د پیغله د ابرو د خوندې کولو لپاره د دین لپاره د وطن د سرحدونو لپاره د استقلال لپاره د ابرومندۍ لپاره د خپل ځانونه قربان کی او د کافرانو د ظالمانو د پردیو د اجانب په مقابل کې د وجنګي ترڅو د دې ملت سره خپل نسبت یقیني کی چې دا د موږ ملت ته موږ اردو یو نو بنا موږ ملي اردو یو اوس دوی د چا لپاره جنگي دا ټوپک ورکړی چا ده انګريز او امریکایي تربیه کړی چا دي انګريز او امریکایي تنخواه څوک ورکړي انګريز او امریکایي اروپایي مدربین او استادان او راهنمایان څوک دي انګريز او اروپایي دا دښمن چا ورته تعین کړی د چې دی وژنه انګريز او امریکایي دا ټانګ او وسایل او توپ او توپک دا چا ورته پلاس ورکړي دي انګريز او امریکایي ورته ورکړي دا د چا په کورونو باندې چاپې غورځي د يهودو په کورونو د هندوانو په کورونو د عیسایانو د يهودانو په کورونو باندې د کمونستانو په کورونو باندې نه دا زندانونو ته لاستړلې او سترګې تړلې څو را کشکاږي دا وویش زره ځوانان چې په زندانونو کې اوس پراته دي دا يهودان دي عیسایان دي بت پرستان دي مشرکان دي کدا دي دې وطن تر ټولو هغه خولي سپېڅلي ګلالي زلمیان دي دا د کوم ملت اردو ده دا کومه ملي اردو ده او چې بیا هم دغه پښتنه راجیو کوزانته دا ولې د سکوي دوی ځوانان دي کنه دي دي ایمان په زړونو کې چا ور پریخي نه ایمان له زړونو نه وستلې ځوانان دي ایمان نه لري د بل چا په مبادی او د بل چا په افکار او د بل چا په عقاید ایمان ده د بل چا په عقیده باندې ایمان ده د اسلام په عقیده ایمان نه ده د قران په عقیده باندې ایمان نه ده مسجد ته معتقد نه ده نو د ایمان سره د دوی سخته دښمنی ده او دغه ایمان چې په هر طریقه باندې وي که هغه د میډیا د لارې وي که د مطبوعاتو لارې وي که د فلمونو لارې وي که د نورو اجتماعي برنامو د لارې وي که د مدني ټولنې لارې وي که د اختلاط لارې وي د ځوانانو د پیغلو د اختلاط لارې وي که د انټرنیټ لارې وي که د کیبلونو لارې وي که د سټلایټ چینلونو لارې وي که د موسیقۍ لارې وي تاسو د برنامه ته دوی متوجي اوسئ د جمعې ورځ د مسلمانانو د څه شي ورځ ده د عبادت ورځ ده د رخصتۍ ورځ په دې خاطر ده چې عبادت ته ځان وزګار کی طهارت وکي سهار راپورته شي د مانځنه وروسته اول څه شي وکي سورته کاف وایي دا څه ده کنه سورته کاف کې خو پرون موږ تاسو درس ویل سورته کاف کې د چا له حاله خبردار شي د اصحاب کهف د ځوانان د اصحاب کهف ځوانانو کړي څه د کفر سره یو ځای نه اوسېدل دا په ذهن کې راولي چې بس د کفر سره به یو ځای نه اوسم د ایمان لار به خپلوم په دنیا باندې مغرور کېږم لکه نور خلک په دنیا باندې مغرور شي د صالحینو لار به نیسم غسل وکړي ځان د منځه لپاره تیار کړي او بیا راشي د جمعې جامع مسجد ته او الته د جامع مسجد د خطیب نه د دین پیغام واوري دوی امغه ساعت ته څه شي برابر کړی دي د ازادي رادیو کې دی بي بي سي رادیو کې او د امریکا رادیو په امغه ساعت ته داسې یو جالب برنامه برابر کړی وي چې یې هغه ساعت ته کوم داسې فلسفي غوندې بحث شروع کړي چې مشران ورته کینی نجیب منلی ورته راغوښتی یا یې ورته یو تفریحي تنزیه برنامه جوړه کړې وي د ماسپښین د لمانځه وخت ته دوی د موسیقي برنامه برابر کړي هر ورځ هغه ته د موسیقي برنامه د دوه لسونه ته دوه بجو پورې دوه ساعته د موسیقي برنامه چې کلم د عبادت وخت ده الته دوی داسې برنامه برابر کړي چې مشغول کن برنامه د ترڅو ځوانان او مشران د ور باندې مصروف وساتي د دوی دښمنی اصلا د موږ د باډیګانو سره نه ده د موږ د اډوکو سره نه ده د موږ د غوخو سره نه ده د موږ د ویښتو د موږ د شکلونو سره نه ده د دوی دښمنی د موږ د ایمان سره ده چې یو ور د ایمان د موږ لزړونو نه وباسي دوی بیا د موږ باډیګان په خپل د دوی په ګټه باندې استعمالي د منګه مټې بیا د دوی لپاره استعمالي د منګ پنډې بیا د دوی لپاره استعمالي د منګ ځوانان د منګ فوزونه د منګ پولیس د منګ استخبارات د منګ مؤلفین د منګ لیکوالان د منګ شاعران د منګ ادیبان د منګ د پوهنتونونو د مکاتب استادان د منګ د محراب او د منبر ملایان دا به ټول د دوی لپاره استعمالي یاره د زړونو نه ایمان راوباسي نو د ایمان سره د دوی دښمنی ده خو په مقابل کې باید موږ څه وکړو موږ باید د ایمان وساتو کې ونه ساتو د ایمان ساتل لمنګ نم دومره زور غواړي لکه څنګه چې دوی د ایمان د لمنځوړلو لپاره زور پکاروي دوی د ایمان د ایمان د لمنځوړلو لپاره د کاناډا ناراضي د فرانسې ناراضي د جرمني ناراضي د امریکا ناراضي د استرالیا ناراضي د اروپا د مختلفو مملکتونو ناراضي دي مختلفو ځایونو نه د خپل برنامو سره د خپل ډالرو سره د خپل مؤسساتو سره د خپل کتابونو سره د خپل ادبیاتو سره د خپل رادیوګانو سره د خپل تلویزیونونو اخبارونو مجلو او چاپخانو سره راځي د ایمان د ورانولو لپاره دوی مسلسل شپه ورځ کار کوي خلکو ته پیسې ور کوي موږ د ایمان د ساتنې لپاره څه کړی قران باندې ځان پوي کړی دی دغه کتاب چې الله مونږ ته را لېږلی ده او تر دې وروسته بل کتاب نه را لېږي په دې باندې مونږ ځان پوي کړی چې د موږ د ایمان منبع او مصدر دی په موږ تاسو کې څوک داسې ده چې هغه د قران ترجمه مکمله کړي څوک داسې ده په موږ چې هغه د نیمایي قران ترجمه کړي هر ورځ ملا ته تل چې ملا سم ماته یو آیت قران ترجمه کړي ته د خپل د ایمان د مصدر او د منبع نه ناخبره یې ته د خپل قران نه ناخبره په دې پیېږي چې د قران کې د څه دي نو ته به دفاع څه نه وکړي ته خو ټوپک د زینت د پاره اخلي ته خو خپل شو ور باندې کوي ته خو دځې دې لپاره کوي پړقهاري ته خوشاليږي خو ځوانان یو ټول شل دیس پنځه ویش څلور ویش اته ویش یعنی د پنځه لس کلنې را دي خو په ار یو لس پنځه لس شل کار نور وتلی دي چې په کال کې یو یو سپاره ترجمه د قران کړې وي اوس باندې پنځه لس سپارو ترجمه یاد و ډیر کال چې را باندې تیریږي په ډیر څو کالو کې چې په کال کې یو پاره باندې ځان پوي کولای په دې کالو کې د قران په معنا پوښیږي ډیر سورتونه خو هم حفظ کړي او زده کړي خو هم په ډیر سو حدیثونو خو هم ځان پوي کړي و من خو وایي خوشاله من خو اس پړسېدلی یو من خو شعارونه تیر وستلی یو من ته خو خلک ټوپک په لاس راکوي دا وډه زوا دا راته نه وایي چې دا کتاب هم د سره واخله په دې باندې بیا دښمن پیژنه او بیا ډز پې کوه تلاوت هم کوه په ایمان باندې ځان خبر کا نو ځکه خو زه درته وایم چې پرانو سترګو خلکو پسې ځي په پټو سترګو خلکو پسې مزي خو خلکو تم د شک په نظر ګوري او بدو خلکو تم د شک په نظر ګوري دا د شک احساس چې درکې پیدا شي دا تاسو احتیاط ته وادار کوي او چې کله په احتیاط باندې ځي بیا خوېږي نه به خرڅېږي نه بیا د بل چا په واک کې نه ولوي خلک بیا درنه ویالې لوټه نه جوړي چې ویاله کې د کې د پخدر باندې کې دي د خپل وچ پوري وزي او تابع و بزان سره ویسي دا څنګه کوي چې تر قصر د ځان سره بوزي دی بیا په قصر کې عايش وکي او تابع د کابل په ډیرانونو باندې خوشي کی نو د ایمان ساتنه ورونو امدغه مرخواري غواړي امدغه مر عزم غواړي امدغه سي اراده غواړي دغه الله ته رجوع غواړي عبادت غواړي شبخیزي غواړي پښتنه غواړي دینی احساس غواړي توبه غواړي خپل شکل او صورت په اسلام برابرول غواړي ترغه ورسته بیا د قران ګټل دي چې په قران پیګنو نو وبګټي څه شي ته چې په حدیث پیږې نو دفاع بل څه نه وکړي ته چې په شریعت پیږې نو عملی به څه شي کې ته چې دښمن پیژنې نه دغه دی عقاید او د افکار او د نظریاتو په هنداره کې چې ته دښمن پیژنې نه نو ته به دښمنی بل چا سره وکړي ته کېدې شي یو مسلمان په دښمنۍ ونیسي کافر سره کېدې شي دوستی شروع کې مسلمان سره دښمنی شروع کې نو ورونو د یو څو دردیدل خبرې دي تاسو په خدمت کې مې عرض کړې الله دې موږ تاسو ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي او کچېره خدای او غلطي شوي تیر وتلای مور کې تاسو نن بخنه غواړم د الله نه مغفرت غواړم او مینه مې در سره در سوزي در سره لرم هم د دې در سره لرم ځوانان یاستئ دغه مرحله په منګه باندې تیره شوې ده منګه هم یو چا خپل مخ ته کینولې یو تر وترخه خبره راته کړې ده په خو بده پوي کړی یو د هغه د قرض د ادا کولو په خاطر تاسو ته دریغو او هغه خبره تاسو ته کوو چې موږ ته مشرانو کړې ده موږ ته علماو کړې موږ ته استادانو کړې ده د ایمان ساتل د دنیا او د آخرت ساتل دي که ایمان در نه لاړ دنیا د ټوله فتح کړه د الله په نسبت باندې ټوله دنیا د میاش دی یو وزر په اندازه هم قیمت نه لري لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها الكافر شربة ماء او کما قال صلی الله علیه وسلم کچیر دا ټول دنیا دی الله په نزد باندې د میش دی یو وزر په اندازه باندې ارزښت درلودي نو کافر ته به یو غړپ وبم نه ور کړی ځکه کافر خو د الله دښمن دی نو دښمن ته څنګه وبور معنی دا دنیا د الله په نسبت ډیره معتبره نه ده د الله په نسبت د دنیا کې معتبر چې دا غي ایمان ده په دې ایمان باندې راځي دنیا ودانه کو په دې ایمان باندې د ایمان ځان سره ویسو په آخرت آخرت په ایمان ګټل کیږي په شعارونو نه ګټل کیږي په دزو نه ګټل کیږي په تسلط نه ګټل کیږي په تنظیم نه ګټل کیږي په رهبر نه ګټل کیږي په مال او په دولت نه ګټل کیږي آخرت په ایمان ګټل کیږي او د الله پر رضامندۍ لټولو باندې ګټل کیږي اخرت په توبه باندې ګټلې کی په عمل صالح باندې ګټلې کی موږ تاسو باید عملی ایمان ولرو دا څنګه چې په آخرت مې ایمان شته خو کار ورته نه کوم دوزخ باندې ایمان شته چې نه د ځان بچولو کوشش نه کوم د الله له دین سره مې مینه ده خو ځان پې نه پویم جهاد کوم په مقاصد او اهداف باندې خبر نه یم قومنده یو چا منم د دلیل پښتنه تنه نه کوم